عنها د غسل په اړه هغوی ته وویل د هغې له ښې لوري او اوداسه له اندامونو یې پیل کړئ د نن ورځې خپرونې ته مجسم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د کندوز ولایت په دشتیارچي کې یو بیس پنځلس پوستې پتحه د ټولۍ مشر سفر محمد په ګډون دو اویا تن عسکر قتل اته ټانګونه او رینجر ویجاړ وسلې او مهماتې ترلاسه شول د فراه ولایت په مرکز کې قرارګاه فتحه لس تنه مزدور پولیس قتل پنځلس تنه نور پولیس ژوبل څلور شوبلې او ګڼ مهمات یې نیول شوي دي د میدان وردګ ولایت په جغتو کې څلور ټانګونه او دوه اکمالاتي موټر ویجاړ اوولس عسکر مړه او ټپیان شول د غزني ولایت په شلګر کې لس تن عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د پکتیا ولایت په زرمت کې ټانګ ویجاړ د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې تېره شپه شاوخوا دوولس بجې د کندوز ولایت د شتیارچې ولسوالۍ اړوند پل مومن، پل سیف الدین، جمال، کمال او بلولو سیمو کې د مزدور عسکرو په بیس او ګڼو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده او ځپونکي بریدونه پیل کړل. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس عملیات لا هم په شدت سره جریان لري او په لړ کې تر دې دمه یاد بیس او په نوموړو سیمو کې پنځلس پوستې په بشپړه توګه فتح او د مجاهدینو په کنټرول کې شوې په نښتو کې د ټولۍ مشر سفر محمد په ګډون له اویا تنه ډېر عسکر پولیس او اربکیان ووژل شول ګڼ نور ټپیان دي په وژل شویو کې پنځه شپېته تنه عسکر یوازې په بیس کې له منځه لاړل اووه تنه نور په پوستو کې ووژل شول چې د ډېری وژل شویو جسدونه یې لا هم په بیس او پوستو کې پراته دي همدارنګه څلور ټانګونه او څلور رادې رینجر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ او د اور خوراک شول همدارنګه نه میله پیکا ماشیندار یو هوان یو درازنوپ پنځه قبضې راکټونه شل مله ام شپاړس ټوپکونه، پنځه نارنجه کنداز او په ډېر اندازه ډول ډول مهمات د مجاهدینو له لاسته ورغلل د یادو پوستو په نیولو سره خورا ډېره سیمه د دښمن له شتون څخه پاکه او د مجاهدینو د فعالیت ساحه زیاته پراخه شوه همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند کټخیلو سیمه کې د خاناباد ولسوالۍ ته په غځېدلې لویه لاره په وحشي اربکي قومندان نایماینک باندې د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو یو میل کلاشینکوف یې مجاهدینو له ځان سره یووړ نوموړی ډیر وحشي او ظالم کس و چې غلاوي اختطافونه د بې دفاع خلکو ځورول یې ورځنۍ چاره وه یاد قومندان څه موده وړاندې یو تن ولسي وګړی په دې شهید کړ چې د غلا په مهال یې د پیسو له ورکولو څخه انکار کړی و. د فراه ولایت د مرکز اړوند د رچ په سیمه کې بیګا شپه د مجاهدینو له لوري د مزدور دښمن په قرارګاه وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې قرارګاه په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت لس تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل پنځلس تنه نور په زخمي حالت کې ژوندي نیول شوي دي د دښمن یوه شوبله یو رینجر موټر او دوه موټر سایکلونه په قرارګاه کې سوځول شوي او څلور شوبلې یوه دهشکه او اووه ویشت میله نورې سپکې او درنې وسلې او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي همداراز د یاد ولایت په مربوطاتو کې دوه تنه انسان تښتونکي میراجان د محسن زوی او خانک د ګلجان زوی په داسې حال کې د مجاهدینو له لوري ژوندي ونیول شول چې یو تن هیوادوال یې تښتولی و د خپلې خوښۍ اقرار او د اسلامي امارت د شرعي محکمې له لوري او له پوره شواهدو وروسته پرون سهار نه بجې د بلابلوک ولسوالۍ اړوند د پیبو د پنجشنبې مېلې په سیمه کې په عام محضر کې په خپله سزا ورسول شول او ووژل شول چې نور هیوادوال د تل لپاره له شره وژغورل شول د الخندق عملیاتو په لړ کې تېره ورځ سهار شاوخوا نهه بجې د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ اړوند چینو خاک خیر او کمی اریاب سیمو کې د ګوډاګي دښمن په هغه کاروان چې هڅه یې کوله یادې ولسوالۍ ته اکمالات ورسوي د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماینونو په مټ چاودنې او کارنده بریدونه پیل کړل نوموړې ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې او بریدونو لاندې ده معلومات ښيي نښتو تر ماښام پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن درې ټانګونه د ښخ شویو ماینونو په مټ یو ټانګ او دوه رادې غټ کاماز موټر چې په موادو بارو په مخامخ بریدونو کې په بشپړه توګه ویجاړ شول دغه راز یولس تنه عسکر ووژل شول څلور تنه نور ټپیان دي همدارنګه د نوموړې ولسوالۍ په مرکز هم د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل چې له امله یې دښمن ته پراخ ځاني او مالي زیانونه واوښتل. په خبر کې ویل شوي چې وحشي دښمن د خپلو تلفاتو غچ بیا هم له بې دفاع ملکیانو څخه واخیست او په سیمه کې د کمال خېلو، کلنده او اخترخېلو په کلیو باندې د درنو وسلو ګڼ بریدونه او هوایي بمبارۍ ترسره کړي. د وحشي دښمن په بریدونو او بمباریو کې د کمال خېلو کلي مسجد او د لال محمد او لالک په نوم کلیوالو کورونه په ټولیزه توګه ویجاړ شول همدارنګه په کلنده کلي کې د محمد الله او ستار په نوم کلیوالو کورونه ویجاړ دوه تنه ماشومان یې ټپیان شول د محمد اعظم په نوم د یو بل کلیوال کور د اخترخېلو په کلي کې ویجاړ شو چې د دښمن د دغو بمباریو او وحشیانه بریدونو له امله عامو خلکو پراخ مالي زیانونه وګالل په یاد نښت کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د غزنی ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند قرارګاه ته نږدې خاني کلا سیمه کې په پلیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې څلور تن عسکر ووژل شول شپږ تنه نور ټپیان شول په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د یاد ولایت د قره باغ ولسوالۍ اړوند اموګي سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ خبر وايي په دغه برید کې درې تنه اربکیان ووژل شول دوه تنه نور ټپیان دي دغه راز په هغو عسکرو هم مجاهدینو برید وکړ چې یادې پوستې ته د کومک په موخه را روان وو د معلومات له مخې په دغه برید کې د کومکي عسکرو یو ټانګ ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د مقر ولسوالۍ کې څلور تن اربکیان له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي تسلیم شوي کسان هر یو محمد عبدالله د علي محمد زوی درانی د عبدالله زوی عنایت الله د پیر محمد زوی او عبدالغفار د عبداللطیف زوی د حقایقو په درک کولو سره د مزدور ادارې له ناولي سب څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول له پکتیا ولایت نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې پرون سهار شاوخوا نه بجې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند شولک سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ شپږ تن عسکر ووژل شول دغه راز د نوموړې ولسوالۍ په شمولزو سیمه کې د امریکې اشغالګرو او داخلي غلام عسکرو په ګډه قوه د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ معلومات ښیي نښتې لا هم دوام لري او په لړ کې درې تنه غلام عسکر ووژل شول دوه تنه امریکایي اشغالګر عسکر ټپیان دي د وحشي دښمن په ډزو کې یو تن ملکي وګړی هم شهید شو نهه تنه پولیس ووژل شول، ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د عملیاتو په جریان کې پنځه تنه مجاهدین هم شهیدان او درې تنه نور ټپیان شوي دي. همدا ډول تېره شپه مزدور دښمن د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ ته هم عملیاتي عسکر رالیږلي وو چې د مجاهدینو له بریدونو سره مخ شول دوه ټانګونه یې منفجر کړل شول ګڼ عسکر یې مړه او ژوبل دي، نوره قوا هم تر سختو ګوزارونو لاندې ده. د دښمن لخوا د پکتیا ولایت په مچلغو، څمکنیو او زرمت همدا ډول د غزني په ناوه ولسوالیو کې د لسګونو تنو مجاهدینو د تلفاتو اړولو ادعاوې هیڅ حقیقت نه لري، دښمن غواړي له خپلو درنو او مرګونو تلفاتو څخه توجه په بل پلو واړوي. د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه درې نیمې بجې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د زابر په سیمه کې مجاهدینو د مزدور اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت نه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای ووژل شول د برید په مهال پوسته او پکې ولاړ یو لکسل موټر او دوه عرادي موټرسایکلان په بشپړه توګه تخریب شول او شپږ کلشنکوپونه یو راکټ یو خفیف او ګڼ شمېر د راکټ مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوازیان نه دی اوښتی له بلخ ولایت نه پر رسیدلی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 پر ځای قتل او اووه تنه نور ژوبل شول همداراز د یاد ولایت مرکز قلات اړوند د زپرخیلو په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن د پوستې یو تن عسکر د درسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز پرون مازیګر پنځه بجې د هوټل د پوستې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول چې یو یې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار اړوند د لسمې حوزې اړوند د کابل دوراهي ته څیرمه د هدیرو په سیمه کې د تلاشي په مزدور پولیسو د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله یو تن مزدور ضابط لړم ځای پر ځای قتل او د حوزې د معاون په شمول درې تنه نور مزدور پولیس سخت ژوبل شول د یادونې وړ ده چې پرون غرمه دولس بجې هم د کندهار ښار د دولسمې حوزې په مربوطاتو کې د پوستې قومندان ولی محمد مشګل د غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شو چې وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه همداراز د یاد ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د سرخوبیب په سیمه کې د ګوډاګي دښمن درې اکمالاتي موټر چې د مرکز ترینکوټ پر لوري روان وو د مجاهدینو له لوري ونیول شول او تر خوندي سیمو پورې راورسول شول د یاد ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د شاغونډان نیکه د غره پر سر په پوسته بیګا شپه دولس بجې وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر یوې بجې پورې دوام وکړ د برید په پایل کې پوسته په بشپړه توګه فتح او پکې میشت مزدور اسکر د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړل په پوسته کې ګڼ مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي په پیښه کې دوه تن مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل انا لله و انا الیه رجعون د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ اړوند شهر جدید سیمه کې د امنیه قومندانۍ په مهم افسر نراغا د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو تومانچه یې مجاهدینو له ځانه سره یووړه د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند سپید سنګ سیمه کې په پلیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې دوه تنه پولیس ووژل شول یو بل ژوبل دی او وروستی خبر دا چې د دایکندي ولایت د اجرستان ولسوالۍ مرکز کې پرون سهار لمانځه مهال د مزدوري اردو درې تنه عسکر یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د دین او وطن د ازادۍ د لارې سرسپارلو غازیانو تاسو چې په خالی لاس د نړۍ ځواکمنترین دشمن تر ستوني نیولی او له شکست سره مو مخ کړی څومره ستر اعزاز مو ترلاسه کړی یوازې همدا تاسو یاست چې د صدر اسلام د احزاب صحنه مو په ژوندۍ بڼه په دنیاوالو ولیدله همدا تاسو یاست چې د ټکنالوژي په مقابل کې مو د ایمانی وسلې موثریت او برتری ثابت کړه همدا تاسو یاست چې د نړۍ استعمارګرو ته مو وښودل چې مستضعف ملتونه ټول تاسو د برمتي او غلامۍ لپاره نه بلکې هغوی کولای شي چې د ایمانی هوټ په څرګندولو سره تاسو هر ډول استعماري او شیطانی خوبونه در نیمګړي کړي د جولای میاشتې پر لسمه نېټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یو نا اعلان شوي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د خپلو جنرالانو سره تر کتنې وروسته د کابل رژیم له مشرانو سره هم ولیدل. پمپیو د رژیم د مشرانو سره په ګډه ناستې کې دوې خبرې وکړې خو کاملا متضادې. لومړی دا چې د سولې ملاتړ کوو او دوهم دا چې طالبان دې زموږ د وتلو انتظار نه کوي. ولس او ډیری د پوهې څښتنان په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې عامل امریکايي اشغال دی. که اشغال نه وي، جګړه به درېږي او سوله به راستنېږي. خو د یرغلګرو په شتون کې سوله محاله ده، ځکه همدا یرغلګر وو چې سوله یې یرغمل کړه او د جګړې اور یې بل کړ. د سولې او یرغلګرو یوځایوالی د اور او اوبو امتزاج دی. لکه څنګه چې د اور او اوبو یو ځایوالی ناممکن دی، همدارنګه د اشغالګرو موجودیت او سوله په یو وخت کې امکان نه لري. ټرمپ، پامپیو او نور جنرالان یې باید خپلې سرتمبګۍ ته دوام ورنه کړي. دوی باید د خپل تاریخ د اوږدې جګړې له بشري، مالي، سیاسي او اخلاقي زیان څخه عبرت واخلي. نور باید د دې جګړې د ګټلو خوبونه ونه ویني، د جهادي مقاومت د خاموشه کولو لپاره یې ډېر انتظار وکړ، هر څه یې وازمایل، ممنوع الاستعماله وسلې یې وکارولې، دلته یې خپل هغه ارزښتونه هم تر پښو لاندې کړل چې په امریکا کې سر ورته ټیټوي، داسې وحشتونه یې تکرار کړل چې کمونیزم او نازیزم پرې شرم احساسوي، خو د بریا څرک یې په دوربین کې هم نه معلومېږي. تاریخ ګواه دی چې هوښیار ملتونه او حکومتونه پوهیږي چې افغانستان مستعمره ګرځول امکان نه لري. دلته چې څوک هم د همدې کرغیړن هدف لپاره راغلي له دې خاورې روغ نه دي وتلي. سرونه یې مات شوي، لاشونه یې د لیوانو خوراک شوي او پای یې د عروج زوال له همدې ویاړلي ټاټوبي ګران افغانستان څخه پیل شوی. د انګریزانو او روسانو ماتې د پرون او هغه بل پرون خبره ده. امریکایان دې هم افغانستان کې خپلې حتمي ماتې ته انتظار شي. موږ د الله تعالی په نصرت او د خپل مجاهد ولس په ملاتړ په باور سره ویلای شو چې وروستی بری به د اسلامي امارت وي. افغان ولس هغه غیرتي او پر خپلواکۍ مین ولس دی چې هېڅکله یې هم د پردیو واکمني نه ده منلې. لکه په نولسمه او شلمه پیړیو کې یې چې یرغلګر پر ګونډو کړل په یوویشتمه پیړۍ کې به هم د اسلامي امارت په قیادت کې د وخت ستر مستکبرین زموږ د دین او وطن یرغلګر دښمنان تیښتې ته اړباسي ان شاء الله تعالی ډیرو زورورو ډیرو زورورو سلخنه د اونۍ تحلیل ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د اونۍ تحلیل خاغلو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوشاله یو چې نن یو ځل بیا زه ایمل او ما سره همکار حقمل ستاسو په خدمت کې حاضر یو او نننۍ خپرونه تاسې ته وړاندې کوو. بله ایمل صاحب زه هم په خپل وار سره خپلو درنو قدرمنو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم زمونږ ستاسې د دې هفتې د اونۍ د تحلیل موضوع په سعودي کې د افغانستان د روانې معضلې او د سولې په اړه د اسلامي کانفرنس او همدا رقم د سعودي د حکومت له لوري وروستۍ غونډه ده دغه غونډه تیر دوشنبه او د سه شنبه په ورځو د سعودي د جدي او مکه مکرمه په خارونو کې روانه و او په دې غونډه کې د ځینو مختلفو هیوادونو څخه د علماو په نامه کسانو ګډون کړی وو او په دې کې د افغانستان د اوسنی ګډاګي دولت لخوا نه هم یو پلاوی د علماو په نامه باندې لیږل شوی وو او دغه غونډه د پرکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېدله بله حقمل صاحب لکه تاسو وضاحت وکړ دغه دوه ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان د جدي او مکه معظمه په خارونو کې تر سره سوله لکه مخکې چې د دې تم او ویل کېدل چې دا به د امریکایانو د کابل رژیم د خواهشاتو د هیلو او ارزوګانو مطابق جوړیږي او بیا به هغه مادي او پیسلې حالت اعلانېږي چې هغه څنګه د دوی ارزو خوخه و نو هماغه شول دوه ورځې دوی بحث وکړ په هغه د افغانستان په هغه اصلي ستونزې او مشکلاتو چې هغه خارجي اشغال ده او امریکایي وحشت ده او هلته د روان يرغل هغه خونړۍ څپې دي نو په هغو ټولو باندې دوی سترګې پټې کړې په دغه یوې موضوع باندې هم دوی بحث ونک بلکې د امریکا بالکل یو ویناوال هم نه په خپل ویناو کې او نه دغه غونډې په اجندا کې او نه دغه غونډې په پایلو کې دوی اعلان وکړو اته مادي اعلان کړي په دې یو کې هم د امریکا یا د ناتو ذکر پکې را نه غي یعنی دا چې وویل شول چې دا جګړه کومه چې روانه ده دا بین الافغاني جګړه ده او د طالبانو او یا د کابل رژیم د عسکرو ترمن روانه ده یعنی په دې کې هیڅ نه خارجيان دخل او په دې کې لاسوهنه نه لري نو د هغه خپل خواهشاتو مطابق دغه غونډه طرح کړې و پلان کړې و په هغه طرز باندې دوی په اتو مادو کې ده پای ته ورسوله چې مهمه خبره هماغه ویل ک په نور غونډو کې چې د کابل رژیم وړاندې کولې نو په دغه د مکی او جدي په غونډه کې هم هم دغه ماده دوی اعلان کړي چې دلته په کابل کې کوم رژیم ده د اسلامي رژیم ده او اسلامي حکومت ده او دغه رئیس جمهور یې چې دا له صلح او له امن سره علاقه لري بلا قید او بشر سره نو دوی ټول ترکیز په مجاهدینو باندې او په طالبانو باندې او چې دوی باید له هغو سره خبرو ته کینی له هغو سره مفاهمه ته ورسیږي جنگ بس کی او په اصلي موضوع سي دغه جنگ پیښ سوی د څه په خاطر ده اول روان ده نو په دغه باندې چا یې بحثونه دغه هغه مادي وی چې په تیر غونډو کې هم دوی په هغه باندې سخوند وهلی وو او دلته هم ذکر کړي دغه غونډه په سعودي کې ځکه جوړ کړل شو چې په سعودي عربستان کې د مسلمانانو دوه مهم اسلامي اماکن موجود دي مکه مکرمه د مسلمانانو قبله عین حال کې د نبوي صلی الله علیه وسلم مسجد او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبره هغه دواړه په دې سعودي عربستان کې موجود دي او د مسلمانانو ته لومړي درجه مقدسات دي او ارزښت لري نو په همدې وجه باندې دوی دا فکر کولو چې دغه غونډه په دغه اهم او مهم ځای کې جوړ شي او په دې سره به دغه فتوا هم صادره شي او په دې سره د مجاهدینو چې کوم روان جهادي بهیر دی هغه به له سوال سره مخ شي خو حقیقت دا دی چې لکه تاسو چې ذکر کړل دلته ډېری مهمې مسلې دي چې په هغه باندې هیڅ اشاره ونه شو دغه جهاد چې پیل شوی دی دا مقاومت چې پیل شوی دی دا د کفري او د ظالمانه اشغال په مقابل کې بل مهمه خبره دا هم ده چې الحمدلله زمونږ تاسو چې کوم مشران دي جهادي قیادت کوونکي دي له امیر المؤمنین نه نیولې الحمدلله هغه خپله شیخ الحدیث دی د افغانستان په سطحه باندې یو ستر عالم او شیخ الحدیث دی په زرګونو د هغې علما شاګردان دي عین حال کې زموږ ستاسو د صف د جهادي چې څومره خلک دي اکثره هغه علما دي او په هغه کې جیه جیه د افغانستان علما چې دي یا د دغه امارت په صفونو کې موجود دي یا د دوی ملاتړي دي او بل مهمه خبره دا هم ده چې یو فتوا غسل کیږي هغه باید هغه سي عالم نه واغسل چې هغه خپل به عمل وي دا هغه خلک دوی راغون کړی چې دوی په خپل ټول عمر کې د جهاد د لپاره دوی غږ نه دی اوچت کړي دغه اتلس کال چې په افغانستان کې کم د کفر او د اشغال په مقابله کې جهاد روان دی دغه درباري ملایان چې دوی هلته غوښتي وو د دغه اشغال او د دغه ظالمانه یرغل په مقابله کې دوی کوم کار کړی دی فتوا باید هغه علماو نه واغشل شي چې هغه د اسلامي امت فکر هغوی سره وي هغه د مسلمانانو درد هغوی په زړه کې وي دلته په همدغه ورځو کې چې هلته غونډه روانه په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لکه په ننګرهار کې همدا رقم په لوګر کې د هیواد په نور نور ولایتونو کې چاپی روانې وې په خلکو باندې مظلوم خلک هغه شهیدانېدل حتی جماعتونه تقریبا دوه شپې مخکې په حصاره کې جماعت په بمونو باندې والوزول شو دغه حالات روان دي دوی په دې ټولو جنایتونو په دې ټولو ظلمونو باندې سترګې پټې کړې او د مسلمانانو مجاهدینو چې کوم روان مقاومت د هغه هدف وګرځاوه نو په همدې سبب باندې موږ دا وایو چې بهشکه د کم اسلامي اماکن چې په سعودي عربستان کې موجود دغه موږ تاسو مقدس دي خو هغه خلک چې هغه په فرمایش باندې غوښتل شوی دي دغه مولایان چې هلته غوښتل شوی او اکثره ټول کده نور عالم اسلام څخه او کده افغانستان څخه ټول هغه خلک چې په حکومتونو پورې تړلي خلک ټول هغه معاشخوره خلک او حتی د کابل پر رسنیو کې د کابل په میډیا کې چې څومره بحثونه په دې باندې وشول مغلته هم د دې رسنیو د دې میډیا هغه بحث کوونکو سیاسي کارپوهانو دا ویلي چې دا خو هغه خلک دي چې دوی د دغه حکومتونو څخه تنخواګانې اخلي ټول عمر د دې حکومتونو په دربارونو کې واقع شوي دي نو مجبور دي چې دا حکومت ورته د هر شي فیصله ورکوي نو دوی هغه اعلان کړي نو په همدې سبب باندې عالم اسلام نه هم کوم داسې کسانو ګډون نه وکړي او د افغانستان نه هم چې هغه مطرح عالم وي صرف عالم نما خلکو چې هغوی علماو ته منسوب خلکو او دا لاړل او هلته کېناستل او یوه جعلي فتوا هغه څنګه چې موږ تاسو مخکې خپرونو کې هم ویل چې د نیکولسن مذهبي فشار دی هماغه د یرغلګرو او دا شان د ګوډاګي رژیم له خوا کوم برنامه ورکړل شوې وه هغه پر مخ یوړل بالکل حق مل صاحب کوم وضاحتونه او تفسیرات چې تا وکړه ډېر پر ځای او مناسب ټکي د دغه غونډې سره هم مهاله که موږ تاسو وګورو نو د ناتو غونډه هم په بروکسل کې روانه و او دلته دوی دا په دې بحث کاوه چې طالبان دې جګړه ودري یعنی دا د جګړې ټول بار او د جګړې ټول مسولیت او ټول وباله مجاهدینو طالبانو ته راجع کاوه او په عین حال کې بیا د ناتو په غونډه کې بیا د په دې باندې بحث کېده او په دې فیصله کېدله چې افغانستان ته نور څومره خارجي اشغالګر قواوې ولېږل شي نو په لومړي قدم کې نو هلته نږدې پنځه سوه تنه د برتانوي پوځیانو هلته اعلان وشو چې دا به افغانستان ته د جګړې لپاره ځي او همدارنګه نورو هیوادو باندې هم غږ وشو چې تاسې په افغانستان کې د روانې جګړې د تودولو لپاره خپل ونډه اخلئ که سړی دغه جریاناتو ته په ځیر باندې وګوري نو دا هماغه د ټرمپ د ستراتیژي او د جنرال نیکولسن د هغه وینا هغه ژوندۍ ثبوتونه دي چې هغه څو وخت مخکې په قندهار کې اعلان وکړ چې موږ به د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په طالبانو باندې پوجي او مذهبي همدارنګه مدني همدارنګه نور فشارونه په دوی باندې اچو ترڅو دوی یعنی الله مهکړه چې هغه کمزوري شي او تسلیمي ته غاړه کیږي خو اصلا واقعیت دا ده چې دغه غونډې چې په سعودي کې کیږي یا په انډونیزیا کې وشوي یا په کابل کې وشوي یا په نورو هوادو کې کدوې د دې اراده لري چې الته جوړ شي هر څوک په دې باندې پیږي چې د دوی هدف او مرام او اراده د دغه غونډو نه صرف او صرف د دغه اشغال اوګدول او د امریکایانو دلته کوم شتون او يرغل د لغنه د خلک د ازهانو اړول دي کدا چې نوي او رښتیا هم څوک د افغانستان د معزلی حل غواړي نو هر سړی په دې باندې پور ده بلکې ماشوم هم په دې پویږي ک امریکایي حضور دلته نوي په افغانستان کې ک امریکایي چورله کې الوتکه دلته موجود نوي بمبارونه کې کډرون بریدونه نوي او د امریکایانو هغه تجهیزات نه وي او د امریکایانو ډالر نه وي نو دغه د کابل رژیم د یوې هفتې د دوام هغه توان هم نه لري نو خود به خود په افغانستان کې جګړه له منځه ځي خو دا امریکا ده چې دلته هم جنگ په مخ بیایي هم یو منفور رژیم دلته ټومبلې دوی د افغانانو په سر باندې د فسق د فساد، د بربریت، د وحشت او د افغانانو په منځ کې د د تفرقې اچولو هغه ستراتیژي دند ورلغاړې کړي چې دا به تاسو په مخ بیایي او هم جګړې ته دوام ورکړي هم بیا دغه چې د تش په نامو د سولې کنفرانسونه او هغه جعلي فتواوې د خپل درباري ملایانو او حکومتي مامورینو په توسط باندې دوی سرته رسوي نو زما په فکر باندې افغانان او اسلامي امت په دې باندې پوده چې دغه غونډې او دغه پتواوې او دغه پریکړې لیکونه چې صادریږي د دې ټول شاته د امریکایانو لاسته د امریکایانو د سایستي د امریکایانو نه رنگونه دي یعنی دوی له دغه شیانو نه د جګړې د تودولو په برخه کې کار ترنه اخلي دا ذهنیت خلکو تورکیش دا جنگ په مابین دی افغانانو په منځ کې روان دی یعنی امریکایان ظاهرا ځان باسي کنه دی پر دې تر شاخو هر سړی پوه ده که امریکایان نه وي د جګړه به هم ختمي آرامي به هم وي سوکالي به هم راځي او افغانان به د یو داسې اسلامي نظام څښتنان ګرځي چې هغه د تیر جهاد د روسانو د وخت د جهاد د مجاهدینو د شهیدانو ارزګانې او د دغه روان جهاد د د د قربانیانو د د مجاهدینو د افغانانو هغه خاصه ارزګانې دي بل مهمه خبره ده هم د چې زموږ استادو د افغانستان په تاریخ کې کو کتل شي د علماو همیشه فتواوی هغه په منبر باندې وي هغه په کلی کې وي هغه په خارونو کې وي هیڅ کله هم دا نه دي شوی چې علما دې لاړ شي، د پروژې په شکل باندې کله په یو ملک کې او کله په بل ملک کې، کله د نیکولسن په امر او کله د اشرف غني او یا د هغې د نورو چارواکو په امر باندې غونډې جوړې کړي. دا ډېر واضح حقیقت دی چې دا چې د روان جهادي بهیر پیل شوی دی، دا په کوم هېواد کې غونډه جوړه شوې؟ هېڅ کوم هېواد کې نه وه. هماغه د افغانستان علماو چې کله امریکایانو حمله په افغانستان باندې کوله، د افغانستان دوه دوه نیم زره حقاني علما هغه راغونډ شول او د هغوی په مقابله کې د جهاد فتوا ورکړه تر څو چې دغه کافر د افغانستان ته راځي او بیا افغانستان کې وینو د غوی په مقابله کې به جهاد هغه روان وي او هغه نو ورسته ک ماضی ته هم تاریخ د افغانستان وګورو د انګریزانو په خلاف د روسانو په خلاف چې کوم هغه اعلانات د علماو شوې دي نو هغه خ د عوامو په منځ کې او د خلکو په منځ کې هغه د سينو چې سو درباري مليان غونډ کا او بیا یو نمایشي غونډه په یو ځای کې جوړ شي او د رسنیو په واسطه باندې هغه ته پریکړه لیک اعلان شي د روسانو د انګریزانو په خلاف باندې هم دغه پولی خشتي او د همدار رقم د هرات ولایت او د افغانستان د نورو ولایتونو نه دغه علما او د خلکو د مزنه غږ هغه چتولو مهمه خبره دا ده چې دغه غونډې ټول نمایشي دي او په دې باندې باندې افغان ولس هغه غولېږي او نه به هم ان شاء الله په دې باندې جهادي مقاومت هغه کمزوري کیږي لله الحمد زموږ تاسو ټول هغه جهادي بهیر د قران او د سنت موافق روان دي او دغه مبارزه به ان شاء الله العزیز خپل هدف ته رسیږي لکه څنګه حقمل صاحب ستاسو اشاره ورته کړه چې دغه نمایشي غونډو د په افغان روان جهاد باندې هیڅ کوم اثر نه لري اول خو د اسلامي نړۍ هیڅ د یو عالم چې هغه به طرف وي آزاد وي او د حکومتونو په ولکه کې نه وي او د امریکا یا نو ماشخوار نه وي نو دغه خلکو چا په دغه غونډه کې برخه وانه خسله د ګاونډیو هېوادونه چې کوم ډېر موثریت لري لکه د ایران او پاکستان یو عالم هم په دغه غونډه کې برخه وانه خستله د افغانستان نه خپل کوم جید علما چې هغه د مدارس او استادان دي په ولس کې کوم محبوبیت لري روح او ولس په وبانې اعتماد لري هیڅ هم په دې کې برخه وانه خستله بلکې ټول هغه درباري خلک دي چې هغه 15 شپږ جایل د امریکایانو نه د د مختلفو موس موس امریکایي موسسو او د کابل رژیم له مختلفو ادارو نه غوي تغذیه کیږي او غوي جوړ شوی دی اندغه لپاره دی پرسول شوی دی اندغه لپاره دی چې په دغه شی مواقعو کې دوی ترنه استفاده وکي دغه خلکو ګډون وک نو په دوه باندې نه افغانان باور کوي او نه د مجاهدونو اذهان په دې باندې کوم تغییر مومي دوی ډیر هڅه کړې وي چې دغه غونډه ته د هواد د افغانستان مشهور علما بارسوق علما د بوزي اول ته دعوت کی د عمره په نامو د بل سلام خو چاپ کې برخه وانه خستله هر چا ولیدل سي هغه د معلومه چیرې وي چې غوي مخکې هم د تیر ول سواتلو سکلونو کې په هر غونډه او ناشته کې نه په هر غونډه او ناست کې دوی لیدل سوي دي او خاص نظریه او فکر دي دوی همدا ده چې د امریکایانو له اشغال نه د افغانانو ذهن بلې خواته واړوي نو زما په فکر تیر ورځ په یو یو مجاهد په خپل فیسبوک پاڼه کې دا لیکلی چې موږ کوم جهاد د امریکایانو په خلاف باندې شروع کړی دا او یا د دوی د ګډاګیانو په خلاف نو موږ هغه د دغه کشاپ او یا د دوه امثال هم چې کوم امریکایي ډالر خواري دي یا مثلا د نور هوادونو چې حکومتي ملان دي دوی په پتوا باندې خو موږ نه شروع کړي نو چې دوی په پتوا هم نه شروع کړي د دوی په پتوا او د دوی په غږو د دوی په مادو باندې به ان شاء الله تعالی موږ ختمو هم نه موږ خپل علما لرو خپل مشایخ لرو خپل استادان لرو او خپل فکر او عقل او سوچ لرو او په دې باندې پویګو سي په افغانستان کې ترڅو پر خارجي اشغال موجود وي ترغو پر به د دوی په مقابل کې جهاد او معرکه رواني او دغه معرکه به دغه تسپنامو ملایانو او درباري خلکو په په غوښتنو او په غوګونو باندې نه کمیږي او نه به سړیږي ان شاء الله تعالی مننه محترم ایمل صاحب دا چې زموږ ستاسو خبرونه همدومره وه په همدې ځای باندې درنو قدرمنو اوریدونکو نه اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي زموږ د نن ورځې خبري خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خدای پامان